و ان تظاهر او کچر بیا توز د رسول سره مقابله کی تو بانو بو سی کنا بیا په دې خبر شي کنا شام یا رسول سره مقابله چه کی کنا فان الله څنګه و ان تظاهر علی فان الله مولاه الله پکې چې کیم دا کنه مولا دا دوست دی رسول مبارک جبرائیل علیہ السلام یا او ملائکه د خدای پکې او نیک مومنین یا جه کم دا کنا آغا امداد کوین که دی بیا دا بیا مقابله مخوین اینا خبر شئی کنا دا اینه دا دوی بی بیون دی رسول برک اغتا اللہ پاک فرمائی چه انتا توبا الاللہ فقد سغت قلوبکما ایس عبداللہ بن عباس سیوی چه مو مخشن از بزرش میں دا خبر آوا و پا دی بنده دیر حریص وام چه مو جه دا عمر صاحب ندا پشتنا وکر چه دی دوی شزه نا کم دوی شزه مراد دی کنا شام سوچ مې دا کنه خو لکه خدای په عمر صاحب د ډېر لوی د شات ور کړو زنه ډېر دوی چې کیم دا کنه وار دې مې مکان په باندې میندلا کنه شام بیا دې وجه نه پښتنه مې نشو زنه کړایا بیا یو ورځ دې ورځ نه داس پېښه شو یو کول له کولې نه چې دا حاج تاسو زاج کیم دا کنه حاج تاسو لګانا ګار سره سیر حاج مې چې وګړو یې غنا چې کلر واپس کړی دا یا پلیان شدای چې کیم دا قضاء الحجت تا څنګه زاور سره لوړه هغه چې کیم ده که نه د ده سره ځا چې کیم ده سنګزان شو بیا چې کیم ده د هغې قضا او حاجت نه چې کله وفات شو مو د یې بینه لوټاوې تر ډکه کړي یې وه که نه ده ته بیا مې هغه یې بار راچولی او دا پوښتنه ما ځنې وکړله چې نه د خدای پاک چې ده په قرآن شریف شي ویې چې ان تتوبا الی الله دا دوی شده چه دا وشای ده رسول مبرک دوی بی بیونه چه دینا کیمه کیمه مراد دی کنه شم کیمه کیمه زنه مراد بیا هر عمر صاحب ته وی چوای دا تعجب ده د موجه کیم ده کنه په دوه باندې دوه د امر لوی علم یې ورته دا پتا ته دا نشته کنه شام ویلې کنه دا پتا یې ورته ته دا نشته کنه بیا کیسه ته بیان کا پوښته کیسه دو کنه ته بیان کړی دو اخر شی و دا شری چې دا خو یو عائشہ دو یو حفصه دو کنه عائشہ د ابو بکر صدیق صاحب بچي حفصه بیبي د هر عمر صاحب بچي دا خو دا غره کنه شام وی ده سه کری وی آخر شو یو شرای ده تروشی کنا مخشوا ده تروشی ده حدیث کنا کتاب و تفسیر شو جه کم ده سره احزاب دیغه جه کم ده په تفسیر شو ده تروشی کنا نرده داس کری وی یوار ده رسول مبرک مریه قبطیه تا ورا غلاو مریه قبطیه کنا ایغه تا ورا غلاو او لمبار ده حضرت عیسی رضی اللہ تعالی عنہ ورا غلا جه کم ده کنا رسول مبرک دیتاو بیا دین اورس چې کیم ده کنه غا په دی باندې خبره شو حفصه بی بی کنه شه نرا مختلف تفسیرین دی دی آیات کرام یو تفسیر دا دا دغه دی چې د کیمه تا شراب حفصه بی بی په خبره شو چې د عائشه په لمبر شه کنه رسول مبارکا ماریه ته پیدا ورغلا دا کنه شه بیا په دغه دی چې چې دا کیسه وشوه چې رسول مبارک حفصه ته ویل چې او باز زوی دیتا نه نور دی مو دوم مون را پزون مو د حرام کړی دو دیتا چې کیم نه کنه زنور دی مو ماریه کې لما تحرم ما احل الله لك او ده مخذا ویل ته حرام ګرځوي په ځون باندې هغه شای چې کیندا کنه شای چې خدای دې ته او کړه دا او ته دې باندې حرام ګرځوي قسمینا دنه کې کنه مریا کې بیا کنه شام دنه وی چې ګیبنو خو خیر یو تفسیر دا ده چې دې غنه مریا کې بیا مراد دو کنه شام بهر حال دا ویل در باندې څه وکړ تب ته مرضات ازواج اکثر طلبه فشل اول له سزه څه به حسن اولنې پر ته داس کې کنه شه داس ما کې کنه دا دی ول داس کې قسم دی وکړو قسم می کفاره ور کنه را حلول شاید چې کیم دا کنه شه بده باندې ټولا کوا یا خدای پکا ګیلا نازل کړلا دیا کیسا و شلا یره چې کیم دا کنه چې رسول برک داس کړی دی کنه یا رسول برک ګیلا مان شو دی بیبیونه نه کنه چې ګیلا مان شو دی نه ورسې بیا چې کیم دا کنه او کړو چې کیم دا کنه رسول برک قسم وکړو چې زوی ویم یاشته پره زم غوشتا همیشه او حریص علا په دی باندې ان اصل عمر ابن خطاب رضی الله تعالی عنہ چې بشتنو غد هر عمر صاحب نه عن المرأتين من ازواج النبي صلى الله عليه وسلم دی غدوی شذ په بریش چا دوی شذونه وې د بیبیونه د رسول مبارک نام اللتین اغد وشدون قال الله تعالی چه دی پا حق شا الله پاک فرمیلی دی چین تطوبا الاللہ کچر تو زوی سر تو باوست تلا خدای پکتا بیا دا مناسب دو دا پچار دو دیر پورا زکا چه فقط سخط قلوبو کما پا تحقیق سر آلت که مایل شیو سنگ زن شیو دید لینا دی تو زوی سر کنا بار حال زرم دا غصتا حریصو پا دیبانی چه زا ایدید بیش زونه دی حضرت عمر صاحب نا پشتنا وکفو مکامن پا مین لا یا میوچه مین لا وینا داره دوی کنا حتی حج حتی که چه حج تلول عمر صاحب و حججت معه زا حج تلول ده سره کنه بیا هغه حج می چې کلا وکړو په واپسی باندې دردری می پلیاب شرطلی ارتلی ارتلی په دې شه دته قضا او حجت پیش ولا وعدل دای څنګهار شو د لیاره نه د حجت ته پیرا کوله د پر وعدل تو معه او ځا څنګهار شو د سره چې کیندا کنه د غا سره د هر دمر صاحب سره او د زور سره تلو ده د سره به اداوت ان په غلې شي دی به باندې علي به له شم ور سره وړلو سوي کنه شام لکه خادم یا شګر چې کیم نه کنه د ایسو سره یا دغه سره وری کنه فتبرزا بیا چې کیم نه متیان دی وګړه حضرت عمر صاحب پیرا کړو حجاز حضرت عمر صاحب ثم جاءنا اور سر وفات شو فسکبت علی یدیه منها بیا یبت علی کرم په لو سید د باندې منها اې دغه چې کیم نه اداوینا دا له شسو غنا دې غنا مې دلو صاحب ور وچوله فتوزا بيدا او دا سکرو فقلت له بده دې چې مزلوه تا کنج کړو کنه مو یې پر سره د رکایت ته مقابله کنه فقلت له هم د تو چې یا امیر المؤمنین منل مراتانه مدار سره مرک مرشوا ده دې نه ورس کې ده کیسې دي کنه ثم استقبل عمر الحديث يسوقه اذن اورس متوجه شو عمر صاحب اغه حدیث تا و اغه خبره تا يسوقه جدای بیانوی اغه حدیث لاره کنه پوښته حدیث ته په طرف باندې متوجه شو قال عمر صاحب ول چې دا داس کی ثوا سوچ کیدا وتا چې کوم تو انا وجارون لی وزا او یو گاونډی دمو د انصار نه په بني امیہ ابن زید قبیلہ سے بني امیہ ابن زید په دې قبیلہ سے مو گاونډي و زاویه سے دا دایاو وهم من عوال المدینه و دی یوی دی اغه وریا طرفه دی مدینه منوره نه مدینه منوره مشرق طرف ته وریا طرفینا چې کیم می کنه سا چک طرفینا وریا طرفینا پیغه شده بنی امیه ابن زید دا پشه سدل زادی و ور طرف بیا د موه دغه غونډي په مشه رسول مبارک موحد قائم کړه وکنه ورګرات رسول مبارک قائم کړه وکنه شان بیا دی وجه نه د مسجد نبوی نه وی وریا همیشه مې نشو ورتلای مو د لمبر سره کولا وکنه چې یو ورځ زبر تر رسول مبارک دا اېده کیسه مسله وحی کیسه ورو ته تا بیا بیانوم بل ورځ بیا ته ورته کنه سا لمبر مې سره کولا وکنا نتناوب النزول او وی مشکل لمبر په لمبر باندې سره کړل مې نزول پر رسول مبارک باندې ارتل پر رسول مبارک باندې وی لمبر په لمبر کړل فینزل یومن ارتلو وی تدائی وورز و انزل یومن از بلا ورز و ارتلو زام فیضا نزل تو سوان دوی چه زویرا و رسول مبرک تا ورز میں تیرا کرا جئت هو روڑل وی وکل موی ده گوندی تا بما پا اغشی بند حدثا چه کم شای پیدو شو من خبر ذالک اليوم دی اغی کسی دی دی غی وریدنا پا دی ورز بندی چه کمی کسی پشه شویه وی کده وحی کسی وی کنه را حوادث وی کنه چه سوی پیش شوی رسول مبرک میستا بیان کلی مدینه منورا شوی چه سوی دا طول مویرد اگه گوندی تا و اذا نزل وسوان وی چه دای رولو فعلا مثل ذالک دوا کل پا مثل دی دیگه طول کسی وی نوٹ کرد زون سر بی امتا بیان اولی ویده کنا دا خود دا شولا یا ایوام ری دا آدم وشولا چه هر دمر سوی وی چه میزن دا قریش چه وی کنا قریش مکه مکرمه ولا خلق دا مهاجرین دا میر دا سوی چه میش خدای میرا بنی و پشز بار بی کنا شا میش پا غلیب بی پشز بنده او دا جه کم دا کنا انصار سوی ده مدینه منوره پا ده بنده شز باره وی کنا شا شز پا ده بنده باره وی کنا شا نو بیده دا دا شهری نا منا خلق کو کنا پستا بنده شهری بنده خلق کی کنا پا شهری سری بنده خوشد باره وی و دا مکه والا خدا سی چه دا زیحتی خون ده خلق بی کنا مکه مکرمه والا خلق دا خو جکیم ده کنا دا سی غفونه ده مدینه منوره خون ده بده بیا جکیم ده وی جمیل ده قرائش چوی میش پا شده بنده بار وی و دا انسان چوی پا ده بنده شده بار وی بیا میش چه کلا حجرات رو کرلو مدینه منوره ده اده میش شده سوه کنا ایغا دا ده انسان ده شزونه نا خسلتینا و عادتینا و زکول کنا شا ایدینا جزا کول بیا بیا لس کی جکیم ده کنا خپل مریونه تا خلی بی برا کوله کنا ایده مهاجرین سزونه یا کنا بیا یو ورز ده ورز ده نوی چیزو پا کیر شما اخپل صدا جکیم ده کنا پی می تیراغر اکلا کنا شا ده غصه پا خلاق سه کنا شا بیا چه تیراغر اکلا بیا بیا مو ده جواب رکلو کنا شا بیا جواب رکلو متا بیا مو ده را بالا وکالا چه تو متا ده جواب بلر اکلو کنا شا سیرا به وکړم په غصه شي چې کیم ده کنه پیغه شدا خپل باندې فراجعتنی بیا دې چې کیم دار وفاق کړلو کلام مو ته جواب یې مو ته وکړلو فانکرت ان تراجعنی بیا بعد وګڼلو مو دا جواب رو کول دې مو ته چې دې کیم جواب رو کړو دا مو بعد وګڼلو قال دې ته چې والے ما تون کړو ان اراجعک ویله بعد غنه دا جواب در کول دې مو ته او ما صدر ته وی فافزانی ذالک گبراو کرم ولا رذالک ایده کسی ده ده شده نه وقلت لهم وی ده شده تاویل چه قد خواب من فعل ذالک من هننا پا تحقیق سرا کنا خواب نا مراد ده من اغسک فعل ذالک چه کری دی رسول برک سرداس من هننا پا ده شدونش چه چا ده رسول برک سردا کری دی دا صلاحی چه کم ده کنا پا نقصان شده و نا مراد ده ثم جماعت علی ثیابی بیا جامع کړ سمانه وغسل مو جمعه خپل فنزل تو سی خرکیس شو د چک طرف د مدینه منوره نه منه د کیر نه روغلا سی یره مسجد نبوی ته لوړم چلوړه فدخلت علی حفصه زویر داخل شو سیخ په خپل بچی باندې حفصه بی بی باندې فقلت لها دیتا مې چې ای حفصه او حفصه اتو غالب احدا کن النبی صلی الله علیه وسلم اليوم ایا ته په امن او به غم یې دینا چې په غصه وشي د ته خدای پاک د واجه دی هغه غصه کېدل د رسول د خدای نه کنه چې د خدای رسول ته په غصه ده دینا به غم یې چې د واجه نه خدای دې در باندې په غصه شي کنه فتح فتح لکی بیا هلو کا شیطان دا سکه ته کنه شان دا سکه چې لا تستكثر النبي صلى الله عليه وسلم ډیر وکړ مطالبه مکه د رسول مبارک نه چې خط زنه غوړی پیسې خرچه زنه غوړی سس زنه غوړی سس زنه غوړی تر یو یک ځای کنا لا تستكثر النبي صلى الله عليه وسلم ډیر شی مطالبه مکه د رسول مبارک نه ولا تراجعيه في شيئنا او جواب مگر کو ته پیت شیشا ولا تهجريه او ما پرزا دا غدو ده نه سره غدا ما پرزا او وسليني ما بداله کې او غړه ده مرا سچ سلی دشی تو دا مرا غورا زده پلور یه کنا خرسول مرک مستر یوا کنا شا او کتب دیدو کاوی او چه آیشا رضی اللہ تعالی عنہ آغا جه کیم دا کنا کلا کلا یوانی مکی سا رسول مرک تورو کو جو بینا ویر کو و رسول مرک ایتا سنویئی سویئی جدا خو زامان دیتا جو بینا ویر کن و کسی ویر کن و دایوی مونا نخبا کری تا دا سیئی سرانه تا ورسا میده کنا خلی بچهی تا بیئی کنا حفظه تا ویچه نا ایسه دا ورسا میره کنا ولا یغرن لکه او په دوکا کې دا ونه چوي تولا را و بچي دا خبر ان کان جارتو کې چې دوا غ بند ته اتو بند سره کنه شا چې سکتو که هر ته اشادو هغه دو او دا امین کې شریعه په تونه وا حب الى النبي صلی الله علیه وسلم او یو دا ور محبوب رسول مبارک پر سره مبارک کوي هر ته اشاره رضی الله تعالی عنها ایسا فی وی پرا منه وسیون تا یوروی لتغزو ونا وی پرا دی جان کرلی لی میش سارا کنا وی پرا دی غزو کرلی لی میش سارا کنا وی چه غسان کبیلا پا مدینه منا ورا روخیه دی وسیون تا یوروی وسیون تا نولینا وی کنا وی میش سارا جان کو کنا شا دا کسا شوا کنا شا نو بیده اچھا جی دا سه به درمان سه کنه یو جمله معترضه چې کیم دا کنه سوکړه کنه ویراولو خو په دې سره فرجا الینا عشان له وفات شو میشتا ودا بیا وګار وفات شو کنه کیر بیا جر وفات شو میر د کرینا مثلا دیوی گاونډیونی سره فزر بابی دې گاونډیو ولا درو ظالم ضربن شدیدا سخت واره سره کنه سخت واره کنه او وی چې سیاو کا چې دای سترا کنه پیشه شوی ده نن ورځ لوی بشپړه کنه لوی امر پیش شوی ده قلت موه ته وویل چې ما هوا څه شی دی هغه اجا غسان غسان قبیله روحی اروح تلیه ده کومه دینا ولا ولا بنه اصلا پر باندې چې دا وجه غسان قبیله بده وخت ته یوری کرا کنه موه ته چې غسان قبیله اروح تلیه ده روغلیه ده قال درته چې لا پرېر ده غسان بل اعظم من ذلك واحور بلکه بدلا غټه بشکلا جوړه شوی ده په دې راځي ته غبره هټولا بشکلا جوړه شوی ده وقال عبيد بن حنين شتا سمع ابن عباس عن عمر اعتزل النبي صلى الله عليه وسلم ازواجه اعتزل النبي صلى الله عليه وسلم اطلاق په ځای باندې دا کار نه کړ کړه دا دی غراوی چې اعتزل النبي صلى الله عليه وسلم ازواجه گوشا شو دا رسول الله راک دی بیبیون اخبرنا امام بخاری صحیبی چه و هذا اصحو دا روایت پر طلقنا دا اصح دا کنا چه اعتزل دې نه خو څه نه یې صحیح چې تعلق یې وکړه ده که نه نو بیا دی خو دا څوکه چې ها خبردار هوا زاده یې نه دا غلبه د بلا خلاص یو هوا زا دا دا غلبه د بلا خلاص معتذرون فی المصوبه غصه تسلا پس په بلا خلاص دا څوکه چې پښتنه او قاعده کې څه تحقیق وکړه هر عمر سے چې بخاری ته ضرورت لده حسیبی کرنا چه دا اجازات غوری خو فسمتا رسول مبرک غلا شور نکنا ایست جواب یا نکلو یورا دا غافر ہوا تکنا فانصرفت عمر صاحب چې بیان واپس وز حتا جلست مع رحت الذين حتا کې جکشن سره سره د هغه جماعت ته پر ذکر منبر وی کنه بیا راغله کنه مسجد نبوي درولا منبر څنګه چې کیم صاحب کرام جماعت نو سوچ زرا په شړل هغه ته بیا واپس وش الله اکبر ده خوشی ده مجه کم ده کنه اول دنه چه تعجب ده وجنه ده ولی و دنه چه خوشی ده وجنه ده اول کنه چه الله اکبر خوشی پا وقت ده ولی ثم قلت دنه ورسی مویت اولو حل چه زبی لولو استعنسو استعنسو سمانا چه اجازت میں منا طلبیو ده نستی و ده خبر اکڑا ده ده سرا او لشکی بسیوی کنه اول خود داره داره دان خو هیڅ چې کله غږېدو رسول الله برا کړ شریک لس کې ورسره ریز ده شو هیڅ ځنه ورس چې نو ستا یو خبره مې زړه غوښتل که نه چې نو ستا یو که ورسره او خبره وکړه ورسره و دا مې زړه غوښته چې یاره د چې کیم ده که نه دا غضب ختم شي او رضا ته بیا واپس شي که نه شه او بیا دی ثم قلت دنا ورسې مو ته وتاول وانا قال خلک زویلوړ استانسو چې لکه چې کیم ده نو ستی و د خبره مطلب دا چې سودا سودا خبره مبره کړی دي کنه فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم بیا د شی او خان رسول مبارک ثم قلت يا رسول الله بیا مې ته چې یا رسول الله لو رايتني کثرت لیدل او مولانا او حال لره چې زبر داخل شو په حفصه بي بي باندې چې اول رو لګا نه دی باندې ور داخل شو په دیوا سره کزلی دلوا فقلت لها بیا مو ول دې ته چلا یا غور غنکه فقلت متو چې یا رسول الله ادعو الله سوالو کا د خدای پاک نه فلی اوسه علی امته کا چې دای ولا ټول ورو په امت ته تو باندې کنا وکار ور کو غله کپڑے او پیسې مولینا دولتین اسر زر سپین زر رمه دا خدای ور کو کنا ځکه چې دای نه سوال کو تو کردا چې مسلمان بچای ای تو به کېر څه سمشتا کنا شه نو بیا عجل طیبات ان ذل حیات الدنیا چې په بیړه سره ورکړي شوی دی دې ته خوندینه د دې په ژوند نه لګا د یو څه کنه دا په دې دې خدای پیر ورته کوي فقول تو مرد شي یا رسول الله خطو شو غلط شو استغفر لي بس شو ورا موتا غنا فاضل النبي صلی الله علیه وسلم نساءه دینه سنگ دشو رسول مبارک دی بیونه خپلنا من اجل ذلك الحديث نه یې زه داخله دین که په دی باندې یوه میاشت یوه میاشت پر زه په دی باندې نشو ور داخلم دا ویلې دا کیسه کړې من شدت موجدته موجدته علیهن دی وجه دې سخت غم جن ولی دی رسول مبارک نه په دی باندې کنه دی وجه دې سخت غصه دی رسول مبارک نه په دی باندې حين عاتبه الله سواسته چاغه ګلا کړی او په دغه باندې خدای پاک یا ایه النبیو لما تحرم ما احل الله لك اختیار ورکړه چې توس خدای او د خدای رسول خوښوي که توس د دنیوي سامانینا نفقه خرچه سره زر سپین زر مولینه دولتینه دا خوښوي که نه شه که مولینه دولتینه خوښوي یا بیا روشي چې مولینه دولتینه ښه ډېر ډېر که خو بیا مو طرفه نه یې بیا نه راځو دی بیا زه تعلقینه تعلق ډېر کوم ویره کنه دا اختیار یې ورکړ رسول مبارک کنه خدای پاک آیات نظر کړه څنګه دا آیا کنه که دنیایی و کاری ده خوشی وی دیر وی که خوب یو تلوگ دیر کون کنه شو که مو سر خوش آیو پا دی غریبات شی کنه شو این دا اختیار می دیر کو خو میر پر سر مشوراو که جواب مارو که ذکر یه شده خو ازاز دی جا آغا خو جکیم دا ناکسات العقل و دین دی کنه کلا خطو سے ہوئی آئی جکیم دا جبال مودا و کاری رو که کنه شو میر پر سر مرکاو بیا حالا دا ایسه ده چه نا پا دیسه ده سده میر پر سر مرکا کنه نکا مرکا کنه تم خواست نگوڑا و کاری کنه شو سیده کنه نه ګوره وکړ هغه را بي بيونه نه پښتنه وکړه هغه دا غاجه وګور کولو کنه خو بهر حال چې کیم د دادی خدا نه ستاسو په ځنه راته چې دار دې چې عائشه ته اول چې موږ دا جواب درکړو خدا نه بي بيونه د اختیار ورته خدا ما ته چې عائشه دا سره ویلې دي چې ودا را دې سړي یې کنه دې کنه خیر بهر حال کنه ټول رسولم برک پاش ثم انزل الله التخير فبدا ابي بیا رسول مبارک والا ابتدا په مو باندې وکړه اول امرات من نساء په حال کې دله د مشي ته ولې نه شلو دې غشزونه ده درا مو باندې شری وکړه فاخترته فاخترته بمخش رسول مبارک لره ثم خير نساءه كلهن بیا خوشي ورکړه بیبیونه پر ټوله ده فقلنا بیا ټوله وته وکړه مثل ما قالت عائشه مثل دې هغه کیسه چې هر ځای شوی تکړه او کچره مړه اجازه نه بیا شدا داس نه فلی رضا نشی نه وایا کنه فلی رضا د مړه د اجازه بهر نه ولی وا او په دې ورسې مړه ته ستا قضا پیش شو بیا په متوای شي په ګناګورې دی نه کنه شم اچھا جی وابي قال حدثنا محمد بن مقاتل قال اخبرنا عبد الله قال اخبرنا معمر عن حمام بن منبه عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه وعنه عن النبي صلى الله عليه وسلم رسول برکړي چې لا تصوم المرأه نه ده نفي رضا شذا وبعلها شاهد خلت مړه ده خون بسترا پریز دی نویر سی کانا شا او عذر یار یو خو عذر چی یا کچھ خبر از عذر یا نوی کانا شا دا غاز میڑوی بیلی جک امدا ضرورت پیرا کولی دی پر او دو نویر سی وابي قال حدثني محمد بن بشار قال حدثنا ابن ابي عدي عن شعبة عن سليمان عن ابي حازم عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا دعا الرجل امراته الى فراشه سواد جربه سرائش ذا خلا بشتريا خلا دفع ابد بيدو مكيزش په حال له کدل د سجده پر شوین کې د بستر د خوند خپل لعنت هل ملائکه تو حتا ترجع حتا کې چر و پاسې د مخالفت نه باب لا تحزن المرأه في بيت زوجها الا باذنه اجازات نه ور کوي سزا پیغه کېر د خوند د شه منګر په اجازات ته چا سره یا د میړ سره چې میړ اجازات یې وی یو خدای څخه کتاو چې بده سزا باندې دخول ور جایز نه وي دا څه خلک وی کنه پردی خلق یو اهو کمړې چې ذات بیا نشه سزا خیر تر داخله وای کنه دا خدای خلق ته خدای چې ذات نه ورکړي د خدای رسول چې ذات نه ورکړي مړ ته سلونه چې ذات ورکړه دا سړی خیر ته نشه داخله وای کنه خو یو داسې چې پردای سړی نه وي هغه چې کینده کنه سزا مر فلور وي ورینه خوان دی وی کنه او نه را رشتو درون یوی ترینا وی رشتو درون یوی کنا چه اینا پردانوی یده کنا نکیوی نیوی تریوی کنا شان ٹھیک شو دو اجازت ورکوي شي خو دې نه مسوا نه راغشته درونه ته چې مړې اجازت نه وي دو اجازت نشي ورکوي چې کېر تر نه وځي کنه امام مالک صاحب داسي امي دا چې که حنفي شه درې روایت نه راغلي یو روایت دارو غلا دا چې مړې اجازت نه وي بالکل چاته اجازت نشي ورکوي کنه فلور ته نشي ورکوي ضرورت ته نشي ورکوي نکته نشي ورکوي کنه چې مړې اجازت کې نه وي یو روایت دارو غلا دا چې که حنفي شه نو بیش دویم دارو غلا دا چه هر چه تا اجازت ورکوائی شی کمیت نور یویا کنیره رسو دلون یویا هر چه تا اجازت ورکوائی شی خدای وا کیسه ده چې ډیره مینده و نه کښنی خلی ملاقات ور سره کو نه راوی بیا وځي ډیره مینده و کښنی نه کنه شا دوام روا دار ولا درام روا دار ولا دا چې مېر ټول سړي کنه هغه مړې جزات وی کوم مړې جزات نه په جما شي یو ور جزات ور کوي شي شوه کنه ویره کنه لکه دو په جما شي اور ورتلای شي د سمیر پورته یو ور اجازه ور کوي شي چې دې مر تور وی کنه کا مړې اجازه تی وی کنه وی اور نه راځي ته ضرورت ته کول شي یو یو ور اجازه ور کوي شي کنه کا مړې اجازه نه ویا دو اجازه ور کوي شي په کول شي یو ور کنه دا دریم کول لکنه د فقه حنفی شي دا درې کول نه غولې امام بخاری دې باندې احناف دا ولنای کول سره کنه دا د پر کړه دا ولنای کول نه دا دا غره ده کنه چه بلکل چا دانشی اجازت ورکوائی چه میڑه اجازت نوی کنه او دا شده مرد رو تا اجازت نشی ورکوائی نیوی نیکونه تا اجازت نشی ورکوائی روی نخوانجی تا اجازت نشی ورکوائی کنه چه میڑه اجازت کنوی دا ده اخناف اولی نای کولا دا او دا چه کنه من بخاری صحبه دانه دا غرا کرده ویکتا دا ترجمت الباب باب لا تأذن المرأة في بيت زوجها الا بإذنه تو تخصیص یہ کرده که مطلقا نیوی لیو خو عزت غیر عرفی اجازت ده کنه دا عرفی اجازت عرفی اجازت یا ویر کی ویر چه دن دیبا که کوئی تا غاور کو چه کیم ده کنه چینگه ور کو یا پیزدری پی ور کو چه کیم ده کنه شا یا ریرا کو تنهی ور چه دونه مونه سرا ور کو کنه خو عرفی اجازت چه کیم ده کنه ایده غشتا دا خوشی یا داسی مسئله نه چه مدام مخشه اجازت که تکڑا ویس چه نده تکڑا خو مخشه نه اجازت که تکڑا ده پا بندیه ندو پلا گولی خوی چه سراحتن اجازت نده تکڑا خو زندینا اجازت که بی کنه شا بیا دا قسم چې وی چې اذن سبق وی او یا عرفی اجازات وی د میړه مول دو ولګی په کار خیر شه کنه سره حتن اجازات کې نه ذکراره دا خو یا عرفی اجازات وی یا اذن سبق وی کنه د میړه مول دو ولګی په کار خیر شه بیا نیم ثواب د شذسی نیم ثواب یې د میړه شي کنه شه امره ده ملک ولی ده وجه نسی اده ده غین فاق ده وجه نسی ده لگه ولی ده وجه نسی ده نظام را یشوا وما انفقت من نفقتن و اغا مول چه وی لگوی پا نیکا چار شده اغا شده من نفقتن ده اغا مول ده مدنا من غیر امره بیر ده اغا سریحی امر ده دنا سریحی امر ینشتا خو یا عرفیه جزا پیو یا یا اذن سبک فا انه یؤدد الیه داغا مول صدا اده ثوب ورکول شی الیه ده مدتا فا انه شانده ده یؤدد الیه ورکول شی ده مدتا شطره ویره لکه مثال په تور باندې د ورځې په پرا کې کې دي سره دی پي د دوا سواري پي په ورځ سره ولا غول کنه شا دوا سوار ولا غول اذا سره پي هو مطلب دا چې لګوای چې کای جزات کې وی وتا کای جزات کې نه وی وتا چې دا سمرا خرچه ضرورت کې پر کې دا هکړای شي خدا ضرورت نه دی ته چې دا ولا غول نو به دې چې لا کبي کې دې سره دی پي ودې ولا غول دوا سوار بیا په دې ځای د دویام سل څه دي که نه شه ای دې ورته زمینه د مېړه ته مېړه ته به یې ورکوي که نه شه زمینه یې دا یو سل ای دې نه دو زمینه خو دا نصف څه ده که نه دا یو جز دی دغه مور ای دې به دو ورته زمینه د زمین دا معنا یې دو وما انفقت من نفقه و هغه چې ویې لګوي ښځه من نفقه د هغه مول نه مېړه نه بغیر د هغه امر دې درا که نه بغیر د امر دې نه ولګوي خو د اسراف په طریقه سره ولګوي فإنه يؤدى إليه شطره شان دادا چه ورکول وشی ده مرتا اغا حساب ده غمول چه کما ده اصراف پا طریقه سر لگول یدو ده اغا مرتا ورکول شی بده بنده زمان شتا کانا شان سوچ مرو با دا وشو دا روایت کنا کنا دا روایت ایده تا تو سوچو که ده ابو زناب نا چارنا کل کلو ده پس سند اوکسا ده ابو زناب نا شعیبر نکل کلا ده کنا شعیبر نکل کلا ده ابو زناب نا په دې سره درې حکمینه دي یو د رجه حکم ده پسې دویام د اذن حکم ده پسې دریم د نفقه او د خرچه حکم ده کنه درې حکمینه دي پسې کنه او یو بل دغه حدیث د ابو زناد نه نقل کړه او یو بل راوی نقل کړه د پیش خالد رضی ولا حکم ذکر ده کنه دا نه رضوان صاحب شکه سه ورواه ابو زناد ايضا نقل کړه دا حدیث ابو زناد هم دارګه وی خدا په خاطر وبه قال حدثنا مسعود قال حدثنا اسماعيل قال اخبرنا التيمي عن ابي عثمان بن اسامه رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال رسول برک ویلی دی قمت على باب الجنت زوی لولو پی غدر روزا دی جنت بنده کنا بارحال معراج تا چه لولو یا بل کنا غافی چه کم دا کنا خیب شه یا سرنگه خوی لولو پی غدر روزا دی جنت بنده فکانا عامتا من دخلها دا د دولت چې ستنون چې دا مخسر کومې دنو چې سور وی کنه د مول ولې هغه حساب کتاب ور کوله له وجه نه کنه دا دی سور وی دا نه چې خطوې چې بدر ودا به غیر ان اصحاب النار قد امر بهم الى النار دا دولت ما خلق یې جنت ته نظر ور شو خدا به نوی لور خو جهنم یو نه متعلق به اډر وکړ شي کنه چې دا جهنم ته ورسی کنه خدا برکات خبره ده چې هغه اصحاب دې یې چې قد امر بهم امر وکړ شي په دې باندې په طرف دې یې دا دا حکمینه څه دي سزا بخار کدا اجازات ورکوي کېر ته ارسیلاوي کنه شاګه مړې اجازات وی کا مړې اجازات نه وی چې کینه نه پدې ښه حکم شه دی کو ته هی کو بیا دې دی وجه نه اکثر جهنم ته چې کینه کنه دې پدې وجه باندې ور داخله شي او بل اورس چې کسادو کنه چې دې دې مړیو نه شکرې دې راکو کنه شا او بل ادا کسادو چې دې ازورینا ډېر کو لعنت چې کینه ازورینا دا ډېر